پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 د حدیث په نوم باندې دا څه خلق پیدا شوی دي چې د الله لپاره جسمونه ثابتې دومره غلوې کړي دا چې اجسام ته خبره رسیدلې ده ا صفات صفات کوي بیا په پوخ خپل هم نه آل ينظرون الا يات يوم الله د قران خلاف د احادیث متواتره او کثیره خلاف هغه رالل نو هغه وای وای بای انبیا ژوند دی وای والے وای قران کې راځي واسال من ارسلنا من قبلک من رسولنا د وګوره په خانوم بیاو نه تاسو کا نو په خانوم بیاو نه خو تاسو الکه دې چې هغه ژوند دی کنه نو بس معلومه شو چې انبیا چون دي په دې واخلاص نشو یار یو بل کتاب بلیکي حیات بنی اسرائیل لیکوایا چې ها حیاتی شي سل بنی اسرائیل کم آتیناهم تپوس کده بنی اسرائیل نه ټول بنی اسرائیل لپکه سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل نه تاسو کا نو ځکه تاسو کا اوسو چې ټول بنی اسرائیل دا ول نواخله تر اخره پورې ژوند دي نو حیات الكتاب لیکا حیات بنی اسرائیل ولې پنجاب ته خاتونه لوي نو اجتهاد شوه ره او آیا چې نو بل قبضه ته ملاو شي امام اهل الحلوا والخانه کو ګرځي وایا سم حیات یان شي وایا یو پکې لیکلي دي او تقریرونو کې هم وایي وای زمونږه ټوله توانایی چې خرج کیږي او زور او زمونږه څومره زور چې خرج کیږي نو ایدا به د اشاعت خلاف خرج کیږي وای دا پیرغون تر ویلو وای خو هغه بیا وای دومره لوی دستونه کړو چې سټیج لړل وای دا به تم بیا لړې او استا نیکار سره لړلې دی غیسنه دکړین تبسو کې وای الا الا شاب پاسا صرف ژوند د دنیا ته کار ویل دي او مؤمنانو سره ټوکی کوي نو چې مؤمنانو سره ټوکی کوي نو پاسا او جهاد ور سره وکا آرام شي سوره متففون او هود کې ټوکی دا غیا تفصیل بیا زینا للذین خستا کړه شوی د پاره دا کسانو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیا ویس خرون من الذين امنوا ټوکی کوي د مؤمنانو سره مؤمنانو سره ټوکی کوي الا پاز و سره او jihad و سره وکا چې د مؤمن سره بیا ټوکی نه کوي د مؤمن سره ټوکی شروع کړي دي او کله یو سوای کله بل سوای لکه دا اوس د زمانه د جاهلیت د رسومونه یو ظلم او یو رسم او یو هغه انتهایی ظلم داو چې د مؤمن سره ټوکی وي اوسم د ګیره سره ټوکی دی لکه دا د کالج دا سولډر بورډر دا د پرخي مولای دا د ګیره سره ټوکی دی دارنګ د ټوپۍ سره ټوکی دی او کپڑے کپړې به داسې چولی ته وای چې د کشر ور کپړې چولی دي لکه د کشر ور نه ولا چې ور کړی چې هغه د کوپونه غبره پرتی او چې سجده لړ شنو مالها ما علیها ارس اخکاری بیا او لوی چې کم دنو ارس یا راغلی او دای راشي مؤمنانو سره ټوکی شروع کی دا دای داسې دای داسې او دارنګ دا ټول تعلیمی اختا تجهیل اختا دا چې صرف دنیا تعلیم کړه ده د مؤمنانو سره ټوکی شروع کی الله وای ټوکی کوي د مؤمنانو سره دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم او سم دادی یاره وای زمانه ترقی وکړه ویګله ترقی کنه جهالت کې ترقی کړي دا ترقی خو به علی چې قران را واخلي والذین خو تسلیم مؤمنان تخپکه گئی ما خپکه گئی ما والذین آکسان فیما فاغ مسائلو کې اختلافو فی چې دی پای کې اختلاف کړهو اسماني کتاب خو براتل دی لپاره چې د اختلافي مسائلو فیصله وکي او اوس اوس منزل من الله المهند راغله دی المهند راغله المنزل من الله په قران فیصله المهند باندې فیصله کوي او د نور د علماء دیوبند ارث پرغد المهند او مهند اتفاقی چې شروع کړي چې هغه بیا وای او په دې وباسه نو بیا خو کشف المغالطات اتفاقی کتاب دی تر سره دیوبند نه که صدق د کلی وای په جزئی باندې د دیوبندیت صدق د قبيله د صدق د کلی نه وای په جزئیات باندې او که د قبيله د صدق د کل نه وای په اجزا باندې کم نه وای وایا کم نه وای نو بس په بوت الذی الہو که یو نه وای نو هم پیوځو که بل نه وای نو هم پیوځو تاړو دیوبندې نه وای تاسو څه کی حساب کس نے ڈالا نوی مولویو نے کب ڈالا من بعد ما جاءتهم البینات جب دلائل ان کے پاس آئے واضح دلائل کے بعد وی کیوں ڈالا بغیم بینهم زد کی وجہ سے دا ہمیشہ دغه سي یاره وای مولای صاحب د خلاف ته وای مولای صاحب خلاف ذکر ہے چې لوی زدی دی یاره پلان کې د خلاف ته ذکر خلاف ته چې زدی دی کوتو دا جبو کو بو والا خلاف کوي او دا بدعتيان از بس خدا وما اختلف فی الذین دا مضمون ډیرو مقاماتو کې الله بیا ذکر کوي ښا قران کریم دا مضمون سوره شورا سوار لسم کې دا مضمون ذکر کوي سوره جاسیه ولسم کې سوره یونس درې نوي کې آل عمران نلسم کې سوره یونس نلسم کې دارنګ نور غنو مقاماتو کې دا آیات دارنګ سوره بینه آیات نمبر 4 چې اختلاف کړه د مولیانو نو پس د واضح دلایل نه کړه ده او د زد او د حسد د وجه نه کړه ده دا همیشه د غسیو یا امنو چې قصد ایمان به کړو لمختلفو فی نو الله بو چې قصد ایمان به کړو په طرف دا سوچ دې خلکو پکې اختلاف کړو من الحق د حقنا نو باذنه توفیق به ولر ک فهدا پر متعلق ته الله بو توفیق چې چا به قصد ایمان وکړو یعنی انابت ولا بشو نو الله بوله توفیق ورکو نو بیا صراط مستقیم ته ناراضه بیا بس ولا لمبین باندې وایا ځکه یو ځای کې بل مؤنث وکړتن بل ځای کې بل بل سره غستن بل ځای کې بل سره نو لوی ارزل او ازوال بشوایا ام حسبتم ترغیب ال الجهاد فومه طریقې سرا وایا تدا ګمان کای چې بس تب ناشته او بس دک سی خیر سره سره چې کم دنو جنت تلل شي او تکالیف بدر باندې ناراضي ټول عمر به کم نه نو غوړ زیړ او ټول عمر به پاغوندې پشانته او سپین د باته پشانته سپین سپین ګرځي او پوس پوس پکېږي او جنت ته ولاړ شي دا غب ته چتا زده دې سوچ خلاف ما د دې سوچ خلاف ما چې خلک دا جوړي چې بس علم او کاراحت به در باندې سوال نه پیدا کیږي علم سره مشکلات ډیر دي خو مشکلاتو کې خوندې دا پکې دا ا مشکلاتو کې خوندې علم سره مشکل نه چې دی ولا ځین علم دی وکړو داسې چوغي جوبې کو به بده چولیا مزيبه دی او دا بدی واغه بدی چې علم دې کړی او عالم نو پارام به ولې کینی دا الله د دین مسله چې بیانې تاب خلق پری دی هر دور کې د سوک نه پری دی سوال نه پیدا کیږي پری دی خو چې مسله دی وکړه ها که مسله دی نه کړی نو بیا شته د دې وجنه چې دا ذهن ولا جوړ کړي او بیا هغه لړ شي او سپینو سپینو کې ګرځي سپینو سپینو کې لګه سختی پراشي نو بس ارسه پرې خو دی بیا ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوي ان تدخل الجنه آیا چې داخل بشي جنت ته او لا تر دې پورې نظر اغله تاسو ته حالت دا کسانو چې تیر شوی دي مخکې تاسو نه مستهم الباساء والضراء رسیدلو اغیتا مالی تکلیفونه او بدني تکلیفونه مرزونه والذین آمنوا ما متا نصر الله او با کسانو چې ایمان به راوړو د سره متا نصر الله د الله امداد به کله راځي د الله امداد به کله راځي دا غیب دا چغوا پیغمبر بوته صبر وکي صبر وکي د الله امداد نږدې دی یادا چې دیمه توجی ضعف بشری سره به پیغمبر داوي معنی دومره مصائب برالل دومره مصائب چې پیغمبر بم دې ته محتاج یا الله غیمداد راولېږي کړم او ويقول الذين امنوا معه متى نصر الله دا الله امداد بکل راضي الله اکبر بار کیف دا اسانه توجیه ده چې دا کوم ما مخ کې وکړه چې د مؤمن مقوله بداوه متا نصر الله او د پیغمبر بداوه الا ان نصر الله قریب دومره لوی لوی مصائب پر راغلی وو او دا چې بیا وګوري سړی لکه تاسو وګورئ د دې لپاره لګون تکې تایید آل عمران 143 د آل عمران وګورئ تاسو الله اکبر او لا تر اوسه پورې الله مجاهد او صبرناک ندي ظاهر کړي معنی مجاهد به ظاهري صبرناک به ظاهري پته ولګي لګي امتحانات خو الله راولي کنه چې لګ پته خو لګي دارنګ لګون تک تاسو وګورئ سوره عنکبوت الله اکبر سوره عنکبوت ال تک بیا قسمه قسم مشکلات الله ذکر کوي چې دا قسمه قسم مشکلات برازي آیات لمر اول ګوري تاسو ال تعالی رب العزت ذکر کوي احسب الناس سوره عنکبوت شلمی سپاره اخر ته احسب الناس دویم آیات اها سب الناس آیا ګمان کوي دا خلک ایو ترکو چې دای به پر خوده شي یقولو دا چې دای به وای آمنا چې موږ ایمان راوړل په دې به پر خوده شي چې بس لا اله الا الله دی وی نو د سوک چې دوره پیری وای نه داسې به پاسي او چې سوک دوره پیری وای نه داسې به پاسي په دې به پر خوده شي وهم لا یفتنون او دای به کړو او دایبا کړول نشي سمدلا چې دایبا پرې خو دې شو کړول به نشي دا څه نه ده دا ګمان غلط دی او بیا الله رب العزت ذکر کوي حکمت د مصائب مصائب بدر باندې خام هاراولم زکا ورپسې دریم کې چې مؤمن او دروغ جن ظاهر کما مؤمن او دروغ جن ظاهر کم الله اکبر بل دا چې څوک دا وای چې خلاص بشو نو الله وی خلاصې ګیوم نه زمونږه مصائب به در باندې راځي او بیا مصائب ذکر کوي اول مصیبت اول مصیبت چې در باندې راځي د نفس نه و نفس برته وسوسه اچي دویم مصیبت د مور او پلار نه اغه به د مشرک کوي کافر کوي دریم مصیبت آبیا ذکر کوي په لسم کې و د کلی مشران دا به خلافي او د کلی مشران بستا خلاف کوي او دا ایدا سه شیخ د پنځپیر الله دې آی عمر کې برکت واچي هغه بچ درس کې دا مس عقبات ست دا ذکر کول ستا په انعام کې عقبات نو مونږ به وې چې شیخ صاحب دا لګیا دی خدا خبر اوس نشته زړه کې به مودار علل چې دا خبر خو اوس نشته چې دا به تارا جمع بکی او د کلی مشران به یو مليان به یو تا ته وای چې توبه وباسا او که توبه دې نه یستا نو خیر بدینی نو موږ به چې دا خبره کته الته کې شیخ صاحب کول ولې لا غلی نو مثلا موږ شیخ صاحب دا خبره کوي خدا اوس نشته دی نو چې موږ کلی ترالو انو ها هو جوړ شو او ما دورا کولا او دې مفتدیینو هغه مړ مار صاحب د بصائر هغه راوستو او دلته بیان یو یو سره بل یو سوک راوستو سوک سرنده نو هغه ردونه وکړه ډیر زیات او ردونه چې کم ده نو د اشاره وکړي هغه بل چې کم ده نو لوی او محدث مفسر یو لوی فقيه انسان مفتی محمد حسین نیلوی رحمه الله رحمتن واسعتن زما استادو درا دوکو ما غږ نو کوم خپل سبق را سو دو در دوره اخیری را زو بل راز ختم چې دا یو کو نو بل راز ما چې سز دونو ما وې او ما ویل واغه ټیم کې چې دا کم خلک دای ته ناشتو عقاید می ذکر کول دا ټول چې کم دغه ځای کې چې څوک په ناپوهی سره تلو وای جدا څوک زديان نه ديان اميان دا ټول چې کم د ایمان اخلاص دي دا کفریات او تناستو ومن يتولوا منكم فانه منهم نو لویا غویما و بیا چې اختر تیر شو نو بس دا سوال جوابونه شو او مونږ به درځو مونږ به تپوس کوو او مونږ به مناظره کوو دا د ذلت ثواب دا ها هو ګره هر ټیم کې اسنه چې دو درې ټیمه کې ها و جوړ کی او همت بایلې مونږ دا چکر لته ما به سمال ګره راغې ته خبره سبا د ټوله ذلت ثواب جرګه د علما برا جمع کیږي او بل ور پسې راغله وته وی سبب لري د ملګری پته ولګي وی چې بیا نه وای داسې داسې سبب پته ولګي وی اوس په مو خوښ شو دا دی واغ دی ما ته وی او سترګو کې داسې اوخ کې ګرځې دی وی دا بابا سره چل کې ما ته زمانہ ما ګورو باړو پروا مې مونږ کړه زلالم ما ما سه چې سړی پاتې شي الله بیا سړی دغه ځایونو کې کلا کوي ګنې مونږ کلک نه یو دومره کلک نه یو مونږ لاړو چرالو ما خامو سوال جواب وشو مليان برازي او تانه به یو سو تپوسه کوي او سبب بیا غي جرګه دا بیا به غي د تنظیم اهل اهل الحلوا والخانق د طرف نه مناظره کوي تنظیم اهل الحلوا والخانق مناظره به بیا ما خدانو خو ما دوره وته وای چې تانه به مې وسو تپوسونه کوي تپوسونه داو چې حیات اغار سپره ودی شو مونږ په حیات مناظره کوو ما خاله کنه خو ما اول دار تاسو ما خپل ایمان ثابت غا کیسټ ریکارډ شوی دی بیا شتره بازار کې خرڅيږي انور شل الله څخه مشته دی التام خرڅيږي هغه کې چې کم نه نو دا سه تاسو نو کړو نو چې ما شرایط کې خودل ما ته چې په کم ځای کوي زبې کومه او شرایط کې خود المدار شرایط به نو بیا مناظر له سوکرات لن الله ازد مشرک زړه کې سوال کې فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بدعتی او مشرک الله چرې میدان تن را مخامه کې دا کړی چې تا سو کې دوکا کی را مخامه کې چې پوه شي بیا په پړوم ناراضي دا سه ها هوی د پیرغون په شان دی زرونی اقتل موسی ولیدو رب اچھا شروع کړي د پنجاب نه راولي هغه په سټیج باندې درز درز شروع کړي او سو ګډاګانیو کې لاړ شي ها هو غپا غپا شروع شي چې کې خدل نو سبال بیا اسنو بیا مناظره له سوکرات لل نو مناظره له داسې کار وشو چې مناظره خو پاتې شو نو د کلی مشرانو او د کلی مشران راولېګل او زه بیٹه کې ناستو ما زمنګ ملګریو الله دې خصاتی زمنګا بچا سیبو شیر مجاهد لالا جی دی او دا خلکو الله دې خصاتی او زمان خو دغه سه طبيعت او هغه چې څنګه یو مشر را دن شو هغه هغه بمبا کړو دا سه پړ سوله او ډېر غوسه کړو وته چې څنګه راغې ماته توبه به وباسه دا کلی د مشران طرف نه خبره کوم توبه به وباسه ظلم نه کړه دې ټول کلی نه په معافي غواړي دا بکه او زه دا سه آګ بغول شم چې ما دې ته هم چې بس دا تر علی ګل سره ته کیسه تجرګل راغله ک دغه له مشرتوب لا بس زما مازغه بالکل خراب شو او دې کې چې دای ما ته وکتل ملګرو دای ما ته اشاره کړ چپ غږ باندې کې وی غل شو ما بیا چې کم دنو غل شم او پس غل شم مال تبا چا سه بو مجاهد لاجی دی وغه نه بس غږ باندې کې ما سیدا غلې شم خبره شروع شي او یو یو وای توبه به وباسه دا به کوا به کوا جرګې دی وسه له خو بالو او دا چې بیا اراټه ما سوچ کومه واقعیا شیخ صاحب چې وای دا راځي کو چې مسله او کې او چې مسله دې نه کړي نو بیا یاره مونږ سره تبلیغیان هم خدي زمون کلی کې گزاره کوي دا مسله نه نه کړي ته مسله وکړي تا سره بیا خوشي دا تار بوسلان دی وب بوتل دي نو ته د بوسلان دی وب بوزي سره سره بیا خود خي او مونږ سره بدعتيان وای مون سره گزاره کوي دا تسوسته مساله او کا صفه یا پکې دا شی نه نو چې وشو نو خبره مبرو شوې د مشرانو ټول اخره کې ما بیا دا ذکر کړو دا داګي مولا خرافات او پاره کې مشرانو ټولو چای دا وی واقعي او هغه کا پروفیسور صاحب الله دې وبخښو وفات شوه دی هغه ناستو هغه د دې خدا نومم شرکی دی وی مونږ ته دا پته نه ما ته دای دا دا مولا راوسته او ما دا دا خبرې کړې دي او زب توبه او باسم په لوټ باندې او باسم خو ما ته به زما ګنا ثابت وي زما ګنا او چې ګنا نه نو ما تاسو خو تاسو وای چې توبه ک تاسو ټول مرغوز را جمع شي د توبه تصورم د ذهن نه وباسي سوال نه پیدا کی توبه وباسم ټول مرغوز خوراشي چې په زور شي نو ان شاء الله مرګ خوازي یو ځل دی تصور مو کو ان شاء الله کې ایزم نه نزور کولې شو کیسم نه کولې شو نه را سره الحمدلله په دلایل کولې شي نه را سره په زور کولې شي دا د الله احسان دی او الحمدلله ثم الحمدلله زمګ اس کمال نه دی نو دا د کلی مشران براجم شي او دا ها هو بي او تا ته کله یو سوې کله بل سو او بل مصیبت دا چا د علماء سود طرف نه وقال الذين كفروا دای بیا را جمع شو سار للذین آمنوا تبعوا سبیلنا زدا سے پلار روانم جمعات کې جرګه وا پانه مانه پوسټر مستر ځان سره جمع کړل چې ما سیکړه سومولیانو او هغه جلسه بیا ډیسمش وا نو بس لاړ غری غری بیا وتل دایدا سه همیشه دا اسی همیشه دا اسی کلی مشران خلاف دا مصائب برازي دارنګي مور خلاف لار خلاف دا مصائب نفس په دی یو سوای او تو بل سوای علماء صوبر پاسی فتوی به در باندې کوي او میانو تبوی مونږ په سر راځي هزار ګنا مو زمونږ د غاړه خدا دار او عبید په سادی دی او داد او داد الله اکبر ويسالونك ماذا ينفقون ګورې د دې ځای پورې دا دویم باب ذکر شو او پدې کې هغه اقسام د حجي دانګ مسله د حج د واجب د مشابهت د جهاد نه ذکر کولا او ترغیبات او جهاد ته په طریقو سره ويسالونك ماذا ينفقون دې زینا اوس بل باب شروع کیږي او په دې باب کې اتلس مسائل ذکر کوي د پارا د اصلاح د کور الله اکبر کور باندې سميږي پدې چې دا اتلس مسالې پکې راولي او دا هر خزه خو غور سره دې تکې نه او الله دې زمونږ د ټولو کورونه پدې باندې صحیح آباد کړي الله دې صحیح آباد کړي الله اکبر اول د خپل اصلاح په نیت باندې کې نه خبره دا لوی کمال او سړی ته الله بیا هدایت نصیب کړي چې خپل ځان ته ګوره چې ما کې څه کمې ده او دا دې د پاره ذکر کړي جهاد سره بدا چې ګورا کور بده ما جهاد تبع ال اوسګارېږي چې کور دې سم شي کور دې په دې دې مسائل باندې سم کا زیرا سے مختصر انداز کې وامخه الله اکبر اوله مسله هغه دا چې کور کې خرج کې نو مناسب خرج وکا او د رشتہ دارانو او د خپل خپلوانو خیال اوساته مناسب خرج وکا نو چې مناسب خرج ته وکا نو بیا بس تومان نه او نور صورتونو کې بیا تفصیل راځي الله وای مد لاس ډیر وګدا او مد ډیر لاس کم نه بنداو درمیانه خرج کاو ويسالون كما ذا ينفقون تپوس کیستانه چې څه شي خرج کو څه شي خرج کو ما ذا ينفقون قل ما انفقتم من خيرن وایا اچ خرج کوي تاسو من خيرن د سامان لا فللوالدين ګور دې تاسو کو څه خرج کو الله رب العزت وتوي سړی د خرج کول خو چې څه خرج کې سماله خو نه راکې مال خو نه راکې خو چې خرج کړي نو دغه مصرف پیژنه د مصرف تاسو کا بے ځای نه خرج نشي ورکا مور او پلار باندې خرج وکا او ای الله اکبر مور او پلار باندې خرج وکا نن سبا مور او پلار باندې خرج چې خزو کی اوه هاي بس بیا ارسو ارسه پاتی بیا مور او پلار ته ګوریم نه او خزه سره ناشتي او بس خدای سره ټوله سلاګانی او آر سپاتې شي مور او پلار نه ها که جدام شو د مور او پلار نه نو د مور او پلار قدر وکا د غلو پوغلوي او دا غینه تر د دې پور راو رسول چې واده د لوکو نن تا شاته وغورځول قل ما انفقتم او هغه خزر ډیره لوی لعنتی خزر ده چې هغه خاوند د مور خلاف کوي د دې دا د غوږ کنه دا بلګیایي وای نن درا ته مور دا وې نن درا تمور دا وې انن درا تمور دا وې او غوږ ته بوله سپګان ختی او غوږ بوله کني د کوی بلای د کوی بلا دا زمون ماما الله دې صحت ولا ورکی هغه یو خبره کوي و یو خزوا دا د کوی بلا هغه چې کم ده زمون مشر ماما هغه خبره کوي وای د مفتی صاحب دی والد صاحب وای یو خزا او ور وخت به خاون ته چې کم دنو غوږ ته ناشته و د دې باز خزو اکثر خزو خدا باز پکې بیا ډېر بلشانی خبر ډېر زیاتې کوي بچته غلې کینا ذکر وکا نو بس لګیا خاون ته خبره خبره خبره غلې پټیرو خبرو باندې مازغه وکنه ستل مازغه ولا خراب کړ اگر هغه کوی ته وګورځولا چې کوی ته وګورځولا انو سواخ پس دا سراغه دا رسي کته کله چودريږي چې مړه ده که ژوندۍ حال معلومه نو هغه سره سون ختم نو چې دا سره او چتو او چې سر لې راوستو هغه سره یو دیوان خته پیره لوی دیو ان خته و سره د چې صحیح کوي زره غرزو بیا دی ناغه ته چی پتاوي جو په خدای خو ما خلاص کا چې د دې بلان خلاصم د کوی کې او بل وی هغه چراوخ کو پرې خود دته اوسونه سو وخت پس هغه لار د باچا په لور کې ناشته خلک زیاده مونږه شي دیولر کیږي نه شلر کیږي نه دیوال څخه دی لاړو وته یې چې لړکې کنه چې نه لړکېګم وته یې چې زم د کوی غ بلا در پس راولم وې دې چې خخه بس لړکېګم د خود کوی بلا نه مو ساده دا د کوی بلا د غوږ کنه خاون سره باندې ختی دا لوی ملعون خزی چې خاون دې ته تیاری چې خاون د مور خلاف شي او د پلار خلاف شي خدام نه خواخګان لام په کار دی چې بس انګور دراوسته وتوای بچی دا ستا کور دی په خو سړو او ورکو مال را کو دی بچول دی ورکو او خاول نه دی ورکو ټول اختیارات ورک دا به ځان نوې مشروطه جوړ کړي او کټوي به په دغه باندې خي په بان باندې او په بان باندې به کټوي پرتای او لګ لګ باچي او انګور غریب به داسې ګوري دا غیله سمسي قدر اختیار ني نو دا مس دغه کنه دام دې ته خوشاله کې باز خواخګانې داسې چې غین ګوران لا مازغو کني بیا اس به ستنګول پزول تنګول دا دواړو طرف نه دانی نه پکار مصرف او پیجنا په مور او پلار خرج کړه قل اوایا ما اسو چې خرج کوي تاسو من خیرین د سمالنا فلیل والدین والاقربین پس خرج کوي ور کوي د مور او پلار د پاره والاقربین د رشتہ داران د پاره والیتاما والمساکین او د یتیمانو مسکینانو او ابن سبیل د مسافرو د پاره مسافرو طالب دې اغل ورکا طالب دې طالب اغل ورکا رشتہ دار لورکا یتیم او مسکین لورکا وابن السبیل مسافر طالب لورکا طالبان چې کم ځای پاتې کیږي هغه باندې خرچو کوي او کم ځای کې په دې وخت کې طالب انتهایی مظلوم دی هر ځای کې چې طالب لور کوي او په طالب باندې خرچو کوي مجاهد لور کوي په مجاهد باندې خرچو کوي الله اکبر ګورا ظاهرا حکم د قتال سره لګي لیکن کور سره امرا بچته کور سره را بد دا مسله دویمه خاون تداوی کور کې د خز سره مینا کو مینا د خز حق دی او خز لمینا ورکا لیکن د سپېړې په وخت کې د سپېړې نکار اخلا چې بيديني کوي نو بیا م پرېږده بيديني ته م پرېږده او د سپېړې نه کار اخلا کوتب علیکم القتال فرض کله شوی پتان سومان دی جنگ جنگ فی سبیل الله وهو کرہ لکم حال دار چې دا جنگ طبعا بدلګی تاسو ته طبعا د تبت کاری صحابه او jihad بد نه غنو دا تبغی امور دي جنگ خو بد لګی سړی تا کنه وهو کرہ لکم یا دا معنا چې دا کراهت قبل د فرضیت د جهاد نو چې جهاد لا فرض شوه نو نو بد وته ښکارې دو واسان تکرو او کې دې شي چې تاسو بد غنئیو یو شی لرا وهو خیر لکم او دا غره وستان ست پارا واسان تو بو کې دې شي چې تاسو مینا کوي دوی شي سرا وهو شر لکم او دا بد وستان ست پارا کله کله دا سی وی چې تا ته یو شی خخ کاری خو بد وی او کله کله دا سی وی چې معظم اوقات دي نو د هغه کور کې خیال اوساته اوسم دا حکم استحبابي دی بعضی خلک کوئی د آیات کریمه منسوخ دی الله اکبر دا آیات وی منسوخ دی لیکن استحبابي عمل اوسم په دې باندې شته دی لکه اکثر علما وایي چې منسوخ دی لیکن استحباب ته چو ګوره نشته د معظم اوقات خیال اوساته دا معنا چې واخل نو بیا استحباب ته خبر ازي اوس ګورا د دې ځاینا دا چې دو جهات ذکر کی نورستو به بیا پنځه مسائل زو جهاتین ذکر کوي ها اوس ګورا راشه وتا دې ځاینا یار یو د پمیاش د عزت کې قتال او جنگ رجب میاش کې نو دا خو بد شه دی زکه ګناه دی خو بل طرف ته پنځه خبره داسې دي چې هغه دا وایي چې جنگ وسره وکا یو دای د لارې د الله نه خلق بندي دویم د الله د وحدانیت انکار کوي دریم مسجد حرام نه خلق بندي درې څلورم د مسجد حرام اوسیدونکو موحدین دا غینه وکړي دي او بل دا چې شرک کوي نو چې شرک کوي دا ټول پنځه علتونه دا په دې باندې دلالت دا چې کم دی اجازت ور کوي د جهاد په سبیل الله چې جنگ و سره وکا دا د دین د دې بلنا چې په جنگ د میاشت په عزت کې شي اغام ګناه ده خدا نور ته نه ډیر لوی ګناه ده نو لہذا جنگ و سره وکا د دې وجنه شیخ د زما استاد محترم شیخ د باړې مولانا سراج الدین صاحب هغه به ذکر کول ترک الخير الكثير لشر قليل شر كثير وارتكاب شر قليل لخير كثير خير كثير بهترین خبره به کوله وې د لګ شر د پاره ډیر خیر پر خودل لګون ته کې شر دی او بل طرف ته پکې ډیر خیر دی دا خیر کثیر دې شر د پاره پرې خو نو دا دې لوی شر وکړو دا دې شر وکړو دا غلک شر خیر دې وکړو خو خیر کثیر حاصل کا او ارتکاب د شر قلیل د پاره د خیر کثیر دا خیر کثیر دې الله اکبر یسالونک تپوس کیستانا په بارا د میاشتې د عزت کې یعنی جنگ پدې کې بدل استعمال یعنی د میاشت د عزت کې راجب کې جنگ وکاو کو نکو الله تعالی قل قتال وایا چې جنگ کول پدې کې فيه پدې کې کبیرن ډېر لوی ګناه ده دا جهاد د حرمت دا ډېر لوی ګناه ده لیکن وسد ګناه ده وسد نن سبیل الله لیکن بندول د لارې د الله نه دا یو جهاد د حل د جهاد او کفر نو انکار د الله تعالی نه والمسجد الحرام او بندول مسجد حرام نه چې د مسجد حرام نه خلق بندي دا درې مایل لته د پاره د جهاد و اخراج او سلورم علت او یستل د اوسیدونکو د دې منه د دې مسجد حرام نه مان د مسجد نه چې هله ګباسي د دې اوسیدونکو موحدین اهل د دې سوق دي هغه موحدین دي ها سوره انفال کې براشي مشرک د جماعت اهل نشي جوړې دي لکه سوره انفال کې براشي آیات نمبر 34 کې نو یستل د دې موحدینو د دې جماعت نه اکبر دا ډیر لوی ګناه دی عند الله په قانون د الله کې والفتنه او شرک دا پنځم علت د پاره د اجازه د جهاد والفتنه او شرک چې ده په خوراک کارونو په دې باندې متنګوا پرې د چې موضوع کې رست بیا ولا نور سوکا ولا یزالون او همیشه بوي دی یو قاتلونکم چې جنگ به تاسو سره تر دې پورې چې مرتد کی تاسو لرا واپس کی تاسو لرا د دین ستا سنا کچره دی قدرت لري و من يرتد منکم عن دینه ارچا سوګ دې چې واپس شو تاسو نه د دین خپلنا امام شافعي رحم الله او ذکر کوي چې یو سړی مرتد شو یو بنده مرتد شو او غاڼه خبرې دي چې باغې باندې بنده مرتد کیږي ګوره ها احتیاط پکار دی خبرو کې بعض خلک د اسلام خلاف بکواس شروع کړي او خبر نه او ایمان ته سلب شوی دا نی پکارو معمولی معمولی خبرې او پاره باندې چې کم دنو بیا د بندنه ایمان سلب شي نو ذکر کوي امام شافعي او سړی مرتد شو بنده مرتد شو او هغه بیا ایمان تراغه نو د اعمال چې کم ده بربادي نه زکه وی الله ویلی دی من يرتد منکم عن دینه فیموت وهو کافر چې مرتد شو خو یې مرګ ولا په داسې حالت کې راغی چې کافر وو کبیا دن زر زر مسلمان شون وای بیا اعمال نه برباديږي امام سے وای چې نه چې بنده څنګه مرتد شو نو باس اعمال لاړل برباد شو چې بیا مسلمان کیږي نو اثر نو به ارسه کوي په خواني ارسه ختم شوی دی او دا دلیل د امام صاحب هغه د سوره مائده آیات نمبر 15 سوره مائده آیات نمبر 15 من یکفر بالایمان فقد حبط عمله چا چې په ایمان کفر وکړ د ایمان نفستا نو بس اعمال برباد شو هغه وای دا په دې دلالت کوي چې بس څنګه مرتد شو نو بس عمل تل دی اوس پکې اخوا سن نه دی پاتې او دا آیات چې کوم د امام سے وای ګوره دې کې دوه خبرې دي دلته کې دوا عمل دي او دوا جزاګانې دي یو دا عمل یو عمل دا چې ارتداد ده نو پای باندې فولائک حبطت اعمالهم او دویم عمل هغه دوام علی الارتداد دی چې همیشه دغه سي مرتد وي او هو کافرون نو لایک اصحاب النار داغه دا جزا ده نو خلود په نار بار کې د امام صاحب مزلک راځي دی چې کم سړی مرتد شو دا دا اکثر علما بیا دا خبره ده کم مرتد شو نو بس اعمال تللی دي حج به دوباره کوي ارزو به بیا چې کم نه کوي دا بیا راضي الله اکبر مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ارجان سوګ دې چې مرتد شو تاسو نه د دین خپل نه فیموت او دې مون شو په داسې حال کې چې کافر فاولائک دغ پلیتان برباد شو عملونه دی په دنیا او آخرت کې او دا پلیتانداری دوزخیان او دای به په دې دوزخ کې همیشه ان الذين بشارت بشکا کسان چې ایمان راړو او عمل وکړه بشکا کسان چې ایمان راړو او دا اوس چې کم سمرا مسلمانان الله دې په ټولو باندې مهرباني وکړي په مهاجرینو باندې او الله دې ټولو امداد وکړي هغه خلک چې مهاجرینو لزاین ور کوي الله دې پوه کړي او کنه پوه کړي الله دې تس نس کړي پکار خدا وا چې د اجرات والا سره امداد وکړي شي د اعلانونه وکړه کله ته م پرېګ دی دای کې دایو دای کې دای ټیک دا خراب پکې خو ته ټول پیو ډانګ مو وکړه یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کیستانا دا بلا مسله ګورا زو جهتین بلا مسله یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کیستانا پنځمه مسله سلورمه مسله د پاره د اصلاح د کور او قاعده او مسله معنا کور کې محرمات هر حرام شی هغه د کور لرکا ګین کور به د تباہ او برباد شي اولاد به دی بيدین شي شراب ختم کده کورا جواری ختم کا او جواری کې چې سب یا راځي لیډو دارنګ ورپسې دا نورې کرم بوډ او داسې زونه دا ختم کا د کورونو نه ګین کور کې به دی بيدینی راشي او چې بيدینی دی رااله کور کې نو کور به تباہ او برباد شي دا د کورا ختم کا او ګوره دوا مسالې زو جهتین ذکر کړي یو یو مسله ور پسې ګوره دا زو جهتین دا غینا چې ګوره یو طرف ته شراب دی نو پکې فائدام دا ګنام دی یو طرف ته شراب دی نو پکې فائدام دا نفع بدنی دا پکې او پکې نشاو کنزل هم دی او په جواری کې نفع مالیم ده خو پکې بل ته نقصان مالی هم ده نو حرام شو نو دا مکوا زکه چې پدې کې د خلکو د اسلام بندوال راځي دا مکوا نو مال به خرابېږي خو خبردار دې کې خدا د خپل فائدې خیال کوم مکوا دا کې خو کچاري شرک او شرک که شرک او شرک نو که روح دې زی روح نو هغه روح خپل ختم کا خود شرک خلاف جهاد وکا یسالونک عن الخمر والمیسر تاسو کیستانه په بارا د شرابو کې او د جواری کې او ګوره شراب او جواری دا ذکر کوي او ورنه نور ټول حرام سيزونه دا د دلان داخل دا دو جړې دي شراب او جواری قل او آیا فیما په دې دواړو کې اسمن کبیرن ګناه ده ډېر لوی او منافع للناس او پای دې دې د پاره د خلکو چې لا تحریم نو راغله نو فائدې پکې او دا رو رو چې کمندونو تحریم راته اول راغې الله رب العزت وی حرام شي سوره مائده کې لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا اول دا اور متراغه دا آیات راغه چې یار خیر په حالت د نشه کې منستا منځ دی کېږي نو بیا دا آیات راغه چې را دې کې فائدہ هم ده او بیا چې پکې کم ده نو نقصان هم ده نو بس پرېګې دی کنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آج کم ده شورو شو او نو وی اللهم بین لنا صحابه وی اللهم بین لنا بیانا شافیا یا الله مونږ ته کامل بیانو کې کامل بیان راتاو کې شافی بیان راتاو کې چې بس سفاره ته وای د مونږ ته سپتا اوس دې باندې لګي نو مونږ ته کامل او شافی بیانو کې نو الله رب العزت بیا آیات راولېګو او الله رب العزت صفاوي چې دا ټول لکه سوره مائده آیات نمبر 90 کې الله فرمایل یا ایو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون او بیا وته وی په دې سيزونو باندې الله تاسو چې کم نه شیطان ستاسو منس کې عداوت او بغض پیدا کوي خمر او میسر کې ورپسې یاد کوي او تاسو د منځ نه او د الله د ذکر نه غافل کوي او بندي فهل انتم منتهون من شي کله چې دا راغې صاحب وي اللهم انتهینا اللهم انتهینا من شو الله من شو الله بس نن نه بعد بنسکو بیا رسو اوس پکې اس فائدہ نشته اوس بالکل ګناه ګناه قل وایا فيه ما اسم کبیر فدې کې ګناه ډېر لوی او منافع للناس او فائدې دې د خلکو د فارا مخکې د تحریم نه وی و اسم ما ګناه د دواړو اکبرو ډېر زیات لوی دی من نفع ما د نفع دنیاوی د دواړو نه و يسالون کما ذا ينفقون او تاسو کې ستانه ګوره ها زمانہ د جاهلیت کې شراب او جواری عام وا اوسم دا خلک وای یرا زمانه ترقی وکړه دا وی ترقی دلا دا ترقی دی ته وی دا جهل دی جهل دا جهل دی او زمانه چې کم دنو جهالت تر رسیدل ها انتهای جهالت اوس شراب عام دی جواری عام ده او هر دا خاص کر دغه تعلیمي اخطا دا چې کوم د ترقۍ په نوم باندې لګیا دي ترقۍ او ترقۍ دا ټول اکثر شرابیان او کبابیان زنایان دا ټول دغه خلک دي ويسالون كما ذا ينفقون او تاسو کې استانه چې شي خرج کو قل وایا د خپل زائد د خپل خرچینا کذالک یبین الله الله اکبر پنځمه مسله د پارا د اصلاح د کور پنځمه مسله او قاعده او قانون هغه دا چې یتیم سره په کور کې خصلو کو کاسنه یتیم د کور کې پاتې شو او ظلم سره شروع کې زمانه د جاهلیت کې د یتیم سره ډېر زیات ظلم کېدو او د یتیم مال هغه به خړل شو الله رب العزت حکم راولېګو اول وخت کې د یتیم مال جدا کړي جدا کړي بس د یتیم مال به جدای خو صحابه او تبیا دا خبره ګران شو چې دا غوړه به واغګل نو هغه به خړې نشو یا به پاد شو خراب بشو نو دام په صحابه او باندې ګران شو الله رب العزت حکم راولېګه خیر دی ځان سره یو ځای والا دا دا کوئی خدا غي او ځای کول نه دا مطلب ني چې ګنې تاسو یو ځای کې او په یو ځای کولو په ذریعہ سره دغه مال خورئ تاسو رونه یو ځای کې خو کچاره په دې نظریه یو ځای کول کوی نو دغه فسادی الله پیژني الله وای زه پیژنم د یتیم اصلاح کا او د یتیم د مالونو اصلاح کا او د یتیم سره خېګړاو کا دې سره بده زمانه د جاهلیت په شانته مو کو اوس دا تعلیم اخطا تجهیل اخطا ظلمه دا لوی چې کم دی ظالمان ازلمین لګیا به چورمن بشي ایدا د زکات چورمن دی نو د زکات چورمن چی نو چورمن اگر اختیار چورمنی هغه به دومره وای او ځان بچ کم دنو کم ذات اورسي او کونډه یتیمان هغه بچ کم دغسی د زکات مالونه هغه چاله ور کوي او هغه په خپل لونو لا خپل زامنو لا ودونه کوي چې هغه دا غي جیدادونه په کچکول باندې چې کمندنو کچکیږي نه دوره جیدادونه ای ا دې به زکات مال د کندو یتیمان راو باسي او هغه به وای چور مینو او چا ورک زکات راشي هغه چور مینان ا منبران ځان لوي په خپلو کې تقسیم کی الله اکبر دا ملک ته او داس زاخو او داس ترقی دا ترقی دیته وي ټول جوهلا دي او ای مونږه تعلیم یافته یو ويسالونک عن اليتامى او تاسو کې ستانه په بارا د یتیمانو کې قل اوایا چې اصلاح د مالونو د دې لپاره خیرون ډیر غوړه ده او که چېرې تاسو یو ځای کوي دی لر یو ځای کوي دی لرا فیخوانکم نورون تاسو دی والله خو یو ځای کول د دې لپاره کې چې ځان لا پکې مال وهم نو وای الله وی والله یعلم او والله یعلم الله تعالی پیجنی المفسد فساد لرا من المصلح د اصلاح کونکینا الله مصلح او مفسد دواړه پیجنی ولو شاء الله کجره خو حمد الله تعالی تکلیف کې وچولې وای تاسو لره بیا ورته حکم او د کور د اصلاح لپاره دا مسله شپګما الله وای یو طرف ته خزدا کافرا مشرکا او داغه مالوم ډیر زیات ته حسن هم ډیر زیات ته او کمال او نسب هم ډیر زیات ته خپل طرف ته مشرکا دا دغه مؤمنه دا غلامه دا وینځه دا غلامه دا وینځه دا دله ترجی ورکا او دا مکوا دا مشرک مکوا مشرک سره چې کم نه نو نکاح مکوا خو که شرک او شرک نو ټول مال بر اخلي او شرک بچ کم نه نو ختمه یو طرف ته د حزه حسن دی او مال دی بل طرف ته شرک دی نو باری تعالی وای د شرک په مقابله کې داغه حسن او مال لاله تا ورکا بالکل اخوا یو غرزو او وینځه واخلا خو کچره داوا چې شرک شرک کوي او ځای کوي نو مال ته که ضرورت راغې نو ټول مال را واخلا او د الله لار کې ولاګو او شرک ختم کا الله اکبر ولا تنکه المشرکات حتا یؤمننا کور ته مشرک مرا والا بی دین مرا والا او پیشنای مرا والا چې تاسو پیشنو پس شوی چې ځان نه دا څه شی جوړ کوي بس دا غوړیات ساتي کما زنانا او دې زنا اډا کولاو کړی دا دا ولی خلق ځان ته متوجه کوي دا دې لپاره کوي چې خلق راته متوجه شي الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې نه منع کړی دا پیشنی چې بس تش پیشن ته کار ویلې او بس لګیای کپړو سره او میک اپونو سره دین احتراز کدا مرا والا ساده لګ دا سو ګورا چې دیندار وي ټیک د خپل خاون ته چې سوره ځان له خيستا کا خيستا کا خو خپل خاون ته بنه خيستا کې کور کې با کور غوجل او دا د غوجل موګه او چې بار اوزي نو بس کپڑے نری چیل نری او دا خوشبوګانه دا ټول پسان باندې او بیا مشرکان دا خو ډراولای ما دا بی دینه بدعتیان دال دکی دی خوا کې یو کله دی د بدعتیانو مدرسه ده پکې نو پاره کې هغه باجیګانو مدرسه ده د باجیګانو نو د باجیګانو مدرسه کې چې زنانه فارغېږي نو یو توای چې لاړې شي نو ګوره پنځپيري سره باندې کا نه کوي باجیګانو هغه به پنځ پیره والے چې دې پسې درځي او دا کوي دا او چې راي ولي نو به دل بیا دوه ورځې کېم نه غکړي هغه تاسو نه غینو هغه د خزانه شي نه غوله هغه تاسو نه غي وایا نو به بیا خپل خزانه شي نه غوله چې نه شي نه غوله نو یو دوه درې خو چته تلی نه دي وزیر بیا کنه دا دا باجیګانه هغه یو ته نصیحت کوي دا باجیګان لوی فسادیان پیدا شوی دي هر کلی کې دا توی زوی راوتی مون سوار له ظلمونه کړی دي د پینځو کال مولا تا او سوار له ظلمونه تا ګورا ستا استادان له سوار لس نور دین تعالی رقم ځای نه درل فساد فساد جوړ کړي دې سره دا باجیران ولې دک باجی سم خپل پنځ پیره یو ګور وای ځان لبیا ولا تنکه المشرکات او نکاح مکوا د مشرکانو سره مشرکانو خزو سره حتا یو منا تر دې پوری چې ایمان راړي ولا امت مؤمنه او خامخا وینزا مؤمنه ډیر غوړه دا د مشرکینا ولو اجبتکم اگر که خوندر کی تاسو لره دا مشرکا مفسرین ذکر کوي اے مالها و جمالها و کمالها و نسبها اگر که خوندر کی تاسو لرا مال د دې دارنګ جمال د دې او کمال او نسب د دې دا ما کوا هندوانو کې یو نظریه وا الله رب العزت په دې آیات سره دا غیره دوم کوي الله اکبر او دا د زمانه ګور د جاهلیت یو ظلم مو چې د مشرکانو سره به نکاح کاو او ان اندوانو یو نظریه وا هغه به وی وی د اعلی خاندان بد صورت جنې واخلا بدرنګ دی وی خو چې د اعلی خاندان وی هغه واخلا او که خستا او دیندار ارسنګ وی خو چې د کمزوري خاندان وی نو دا ماخلوي وې دې کې اغل الله تورکه ختمه کا دا ډیر لوی ظلم لکه نن سبا دا ظلم شروع دی نن سبا مسلمان دینداري تر سره ګوري نه چې دا جنې دیندار ده او کدالک دیندار ده دې تر سره ګوري نه دې ته ګوري چې ډاکټر دې ک ډاکټر ده ماستر دې ک ماستر ده مال زیات او ک زیات نه دې بس دې ته ګوري صرف دا او دا مصیبت دا چې کوم دی دا خزه دی به خپل چې کم دنو تویز وی اس د خایس یو نه قاو پکې نه چې لړ شي خخ کول دیندار جنای وي ادی براشي نه خاره خکل نه ده خکل نه ده تا ځان ته لکتل دي دیندارای ته لګو ګره خکل نه ده لګ ځان ته خو پکې هم ګره کنه ځان ته خیال نه او بل په ګوتو جوړی بیا نو دا دا غي حسن دا صرف حسن او مال او جمال ته ګوري او مال ته ګوري د دوانو دا نظریه وا او دا پښتانه نه دي دا زمنګ د دې علاقو پښتانه دا ټول د هغه د انډیا د اندوانو سره ملوثو دا په دې کې د دا مصیبت دیم دا کس زونه کوي الله رب العزت د دې آیات کریمه سره دا غیر رد کوي دا سم کوي مفسرین وايي اگر کمال او جمال د لړ ډیر زیات خوندر کی الله اکبر دارنګي یا دغه د دین د وجنا نبی علیہ السلام وی وس خلاص ته خارش ثابت وای وای دین لا ترجیح ورکا او دین غورا کا دانا چې بس صرف مال تا ګوره او جمال تا ګوره حسن تا ګوره نه دین تا وګوره دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تزوج امراتن لما لها لم يزده الله الا فقرا چا چې او خذ سره نکاح صرف د مال د وجو کو الله بر د د فقر او غربت د محتاجی دا به نورم سیوا کی ومن تزوج امراتن لحسبها لم يزده الله الا دناتن چا چې یو زنانه سره نکاح صرف د دې لپاره وکړي چې د خاندان خره دینداري ته نه ګوري نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله به دې نورم ډیر زیات سپیره کی او بیا نبی علیہ السلام فرمایي ومن تزوج امراتن ليغض بها بصره ويحسن فرجه یا یحسن فرجه او یصل رحمه بارک الله له فیها وبارک لها فیه کم سړی چې دیو زنانه سره نکاح د دې د وجنو کو چې د خپل نظر حفاظت وکي نکاح کیږي د دې د پاره چې د دې د پاره وشي چې د انسان د ایمان تکمیل وشي او د افرج حفاظت د شرمګاه د حفاظت د پاره وکړو سله رحمی په او پاللا الله به د خزه او خاون کې د یو د بل لپاره چې کم دنو